د انسان د ژوند تېرولو لپاره، د انسان د مشکلاتو د حل کولو لپاره د خپل عقل په بنیاد باندې قوانین تشریحات کړي دي. موږ ګورو ځای په ځای ناکامېږي. تاسو ګورئ کمونیزم یو عقیده ده، یو د انسان جوړ شوی قانون ده، خو نن ناکام دی. د انسانانو مشکلات پکې حل نه بلکې پکې زیاتېږي. نو قرآن پاک او د پیغمبر اسلام تعلیمات دا د صراط مستقیم لپاره تشریح کې سره دا وایي چې زموږ د دنیا ټول مشکلات د قرآن او سنت پر اړه کې حل شي نو قرآن او سنت الحمدلله الحمدلله من مخکې راځي دي آیات مبارک یو بل خبره قابل هوا یو هدایت او رهنمایي دا شان ده چې یو سړی بل سړی ته وایي چې ما ته د بازار لا وشه نو هغه وایي چې جومات ته به وځي بیا به داسې روډ ته لاړ شي بیا به سیده ځي ځي ځي بازار ته منزل مقصود ته ورسېږي د عام قسم د هدایت مخکې خبرو کې دا لغو عام د اول قسم هدایت د عام د دې هدایت طرف ته الله جل جلاله ټول انسانیت ته دعوت ورکوي ټول انسان دی خواه مسلمان ده خواه کافر ده هغه څوک هم ده الله جل جلاله اول قسم هدایت طرف ته هغه متوجه کوي او تعلیم ورکوي قران پاک موږ ته د تعلیم راکړي د توحید تعلیم راکړي قرآن پاک موږ ته د الله جل جلاله باندې ایمان راوړل تعلیم راکوي قرآن پاک موږ ته دې تعلیم راکوي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک رسالت ته منی ایمان له باندې راړي قرآن پاک دې طرف ته موږ متوجه کوي چې څومره عبادت عبادت هغه د شریعت برابر او ټول ګناهونه به ځان بچ کړي دې کې چا تخصیص نشته د ایمان دروازه کلا د اعمال صالحه او دروازه کلا او هر انسان ته الله د دې خبرې اختیار ورکړي دا چې په قران او سنت باندې عمل وکړي نو قرآن پاک مونږ ته او د پیغمبر اسلام تعلیمات مونږ له د صحیح درست عقاید تعلیم راکړي د قشان په عبادت صحیح تعلیم راکړي خپل کور کې د رشته دارانو سره د خپل بچیانو سره د خپل اولادونو سره په څنګه وخت تیرې الحمدلله زموږ شریعت بالکل جامع دی بالکل پوره ده د یو پیغمبر دا خبره موجوده نه ده چې د هغې پزه مبارکه څنګه وه د هغې سترګې څنګه وې؟ خو زموږ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ټوله جسماني خاکه هغه زموږ د حدیثو په کتابونو کې شو په موضوع باقاعده دا هغې دلیل دی چې زموږ دین دا جامع دین او کامل دی نو دا یو قسم د هدایت بل قسم د هدایت دا بل قسم چې دا خاص هغه دا اے من صراط المستقیم کې موږ خدای پاک نه دا سوال کوو اے الله جل جلاله یا رب العالمین زبیر عاجز او زه ډېر کمزور یم اي الله صراط مستقیم باندې تللو هغه تو گنجائش صلاحیت ما کې نشته اي الله ته زما لاس ونیسه زما تصدیو نو په اهدنا صراط المستقیم کې چې موږ دعا کوو دا د یو خاص کې د دعا کوو چې الله موږ لاس ته ونیسه زموږ تصدیو فرمایي چې زه به د الله جل جلاله بندګي کوم د الله جل جلاله عبادت وکړم فرایض واجبات سنن دا په ځای باندې راړم اهتمام به کوم او د هر قسم ګناهونو نه بزان که ګناه را نه وشوله اخلاص سره شوق سره محبت سره به زه توبه وباسم الله جل جلاله عزم مضبوط عزم دوم د عزم نه بعد دومره خبره دا پکار ده چې څومره ستا وس او طاقت وي د خپل وس او طاقت برابر د صراط مستقیم په لار باندې تللو کوشش کول هم کوشش به هم کوي خپل توګه څومره چې ستا طاقت دا کله چې دا دوه خبرې مخکې راغللې د دې نه بعد بیا رب العالمین جل جلاله ته سوال ای الله ما مضبوط اراده په ژوند کې کړې ده ستا د غلامي ستا د بندګي د هر قسمه ګناه نه زه بېزاري کوم او دغه شان ته خپل چې څونه کوشش ده هغه هم کوم یا الله زما دستګیري وفرمایي ان شاء الله العزیز خامخا به غیبي طریقې سره الله خپل قدرت په نامه ستا دستګیري کوي دا الله تعالی په خپل دوستانو کې شامل دی الله جل وعلا هغه په نظر د کرم او د رحم قرآن پاک د حضرت یوسف علیه السلام واقعه ده. د قرآن عظیم الشان کې چې قصې او واقعې راځي، د دې مقصد دا نه وي چې موږ داسې یو د قصو کتاب ولرو. یو تاریخي کتاب موږ له قصې کوي. په هره قصه کې چې د انبیا علیهم الصلوة والسلام یا د هغو قومونو سره کومه معامله کېږي، د قصې مطلب موږ ته موعظه او نصیحت وي. چې تاسو هم د دې نه ځان بچ کړئ، کنه انجام به مو دغه شان ته وي. یوسف علیه السلام قصه د تفصیلي او مقصد درته بیانوم. حضرت یوسف علیه السلام د عزیز مصر په کور کې غلام او زلیخا د عزیز مصر هغه کور وانه یوسف علیه السلام ته دروازې بندې کړې. بهر یوسف علیه السلام ته پیشکش نه ده کړې، بلکې باقاعده یې حکم ورته وکړ، العیاذ بالله من ذلک، چې ما سره غداري وکړه. حضرت یوسف علیه السلام ورنه منډه کړه دې پسې لاس واچول خیره خبره ډېره تفصیلي ده حضرت یوسف علیه السلام منډه کړه چې منډه کړه نو دې وخت یوسف علیه السلام دوه کاره وکړل یو عزم وکړ مضبوطه اراده یې وکړه او دوم چې څونه د کوشش هغه شان ته منډه وکړه که د یوسف علیه السلام خو په دې پته وه ورته چې دا دروازې بندې دي، ظاهري اسباب د خلاصېدلو نه ښکارېږي، دروازې بندې دي، خو چونکې یوسف علیه السلام باندې دوه کاله وو مضبوط عزم او ورسره ورسره خپل اپني طور پر کوشش منډه کړه. دې واقعې کې موږ لپاره تعلیم دا دی که صراط مستقیم باندې تلل غواړې اے مسلمانه مؤمنه نو دوه کاله مضبوط عزم او اراده د الله د عبادت او د الله جل د بندگی او مضبوط عزم او اراده د ګناهونو او خپل کوشش چې څونه ستاله سره دا غنوا د خپل پټوا موږ مانځي هر رکعت کې اهل الصراط المستقيم وایو خو لیکن د دې دعا لطف مزه موږ چېرته محسوس نه کړه وجه دا چې نن زموږ عزم شته او نن خپل طور پر کوشش کړی ځکه یې دعا نه کوو خو مزه مونږ ډېر درې یو سړی ماضي کې ولاړ دا خیال مې اول ځان درته کوم ګناهګار واجب دي دا پته مې ورته لګي چې زه څه وایم خبرې نه څه غواړم نو د صراط مستقیم د حصول لپاره څو خبرې پکار دو پیله دریم سوال که یو سړی هغه خواهش هم دامي چې زه ګناه پرېږدم یو سړی وي د هغې خواهش دلچسپي هم دا نه وي چې زه د الله مخلص او متقي بنده جوړېږم او نه خپل عمل عملي اقدام هم نه کوي کوشش هم نه کوي او بیا هم د صراط مستقیم مطالبه کوي علما لیکي دا د خدای پاک سره ټوکې دي دا د الله سره مزاح خوند دا درکوي چې یاره زه د انګریزانو په رنګ باندې رنګ یم د یورپ او د مغرب په رنګ باندې د رنګ یم چې هغه د الله او د الله د خپل پیغمبر دښمنان او بیا سوالونه د اهل صراط المستقیم کوي نو علما